نه ده شرط زنا عالمون وی چې ضرب شرط ده لسینا به کنه په یو شي باندې ژده په مزکه باندې به لسینا ژده یا په تیژه باندې ضرب نه وال مراد لیکنه چې هغه لس پر خلاصوي دي شي ته مزکه ته چې په کوم شي تی بین وایي ابو شجاع رحم الله فقید هغه د ضرب رکن ملي پته بنشه ځکه چې په حدیث کې د ضرب الفاظ روغلي دي ته بنه په بره شکنه او ځنه له مر فرمایي چې ضرب رکن نه ده اته بنه شکنه لوس شیته ورخلصول دا غد ته بنه رکن نه ده پیدا غي دوړ اختلاف داسې دي چې سب چې زره به رکن بیلی پته به نشه یو سړی په سی باندې لوس وال تیرا باندې یا په خشته باندې چې په سی تیبین والو لوس یې چک دی یا په مخ نه تر کړی چې او داسې موت شو دا لوس نشي تیرا ولا په مخ باندې بیا به لوس په وایي په میو شو داس موت شو ولا او چې څوک وایي چې دا زره به رکن نه ده رکن خو مسخه دو په مخ باندې یو له مسخه په لوسه باندې مسخه تبین یې نه شری کېږي بیا دې کې پر باندې چې دغه لوسی په مزکه باندې یې شوی او درچ کې کړو لا او داس موت شو دغه لوس تر ولا شي په مخ باندې داسې میسوري دا دې کې لکه یو څه چې یو په لوش وخصله ا مخ می زکه دې پره تبین او داس شریکولو چې په دا شي کنه او داس موت شو نه دا لوس مردور دي نه یې به مردور دي کنه مخته په دې باندې مینځي او چې څه کوي چې دا زره بروکن دا هغه داس مثال ورکوي لکه یو ورته چې مخ مینځلوي بیا به وداسه شي بیا بیا مینځي وته مو ضربتان تیبین دوه روال دي د لوس په شی باندې یم څخه به دا ما وجه مسقبي په یو سره مخ خپل ټول مخ په مسقي او بل اخرى یې بل سره بل سره مسقي المرفقین څنګه سره لکول اسلام نبی سم فرمایي چې اته مو ضربتان تیمیم دوا ضربینه دي ضربت لوجه و ضربت یده یو ور والد مخت پر دی بل ور والد سید پر دی چې څه کوي چې د ضرب روک نه ده هغه دا جواب کوي چې په د حدیث کې ضرب ته کرسی دا هغه جاری ده په مجرا دی غالب باندې غریب دا څه چې سایت بیر وایي کنه هم خاصیته بلوسر خلاصوي نه دا جری ده په مجرا د غالب باندې ده چې دا ضرب ضروری ده ا دې وجه نه داغه فقها وی چې څه کو ضرب شرط نه بلی رکن نه بلی چې کچېره پر کې یو دی ول رنگ شو یا وا کې ټارنګ شو لا غار چې ګیږي وینا او ته د مخ په تولي ولو کنه غار تا مخ ته ته خاصه ولو کنه مخ په غار په مخ باندې جامه شو لسنی دی ته وغړ لکه دا لسنی دی ته جواب کړو ته وخص لسنی کنه په لسه باندې ګارد جمع شو په ټول لسه باندې کنه ګارد رول خوره په خیر سره باس چې تی بیند وشو په مخ باندې کنه لس تیر کا پالو په لسه باندې تیر کا په شي دار لسنی شي کنه ګارد په مخ جمع شو لس پر تیر کا په لسه ګارد له لسنی په سره په تیر کا تی بیند وشو هلکه ضرب نشته یا په دمر ولا خوره چې کې کړه کنه ګارد چې کړو کنه په مخ باندې کنه خو ورک شنه سلوس پر تیر کا پروس باندې کنه خو تیر شل په سیدا دوس نه لګولې تی وین وشو دا خبره سیادو چې زره بروکن دا کنه او عادت دا چې څوک تی بینوي کنه هم حسی ته لوس ور لګوي په سری باندې لوس شې دی به اګنه کنه ما تی بین وای اته مو ضربتان تی بین دوه ور دی ضربت له وجه یو ور والي مخ ته پر دی او یو ور ول سری پر دی ويرفض يديه بقدر ما يتناثر التراب او ټکوای به سنبای به دوړ وسینا به قدر ما یتناسل تراب په انداز هغه باندې چې د خوره بنا کېټه شي په دې معنی چې د خوره کېټه شي په خوره باندې په داسې باندې چې په باندې خوره جمع او تیبین دې بنوالو لوس په پکشیر دې په دې لوس پر کنه خمر خوره شخه شي به دا خوره به مخ پر نه مینځي کنه لوس په ټاک وې سوره ټاک وې چې پسکا پسې من انداز باندې خوره راکټه کړي په دې شکل کرات مراد نه ضروري کنه چې یو ور ټاک ورکا یا دوه ور ورکا کنه که په یو ور ټاک والے باندې خور باندې کټه شلو سینا سپاشل و دا ډیره خدو کني دوه ور ټاک یا درې ور ټاک چې داسې وي چې د خوره مخته ورچې غن شي کایلا سره مسلطن دې پر چې سای مسلانو وګرځي نه دا غند لري کنه شاته کنه خوره مخته چې غوا بلکې کنه ا خوره نه یا د مزکه نه چې پکې فټي بین وال شي کنه چې پابند لوس ته ولاګوي هغه لوس مبن تیر کا سپاب می زری کنه تیجا دو کنه سپاب تیجا دو می زری تیجا دو کنه پا باندې لوس شوی دا بیا دې کنه مختر کا خوره چیر دو پښه کنه خوره خو نشته خو په دا کنه دا کا سعید دا امزکه حساب دو د امزکه جوز دا کنه پاګه د لوس شول اګه نه کنه مسه کې پته مغه دا سی بین دا شی دا ولا بد من استعاب او خلصای نشته د ټول لوند کولنه فی ظاهر روایت په ظاهر روایت شه مخ چې مس کوي ټول به لوند کوي که نه چې په اندازې یو څه سره که چېرته د مس نه پوتې نه شي حتی که کنه چې دا اپیز کنه دا غتیر په د میون شي چې کیم کنه د حیل دا دا کنه وتیراوی ته رشي دا وتیرا باندې به ګوته تیراوی چې دا سوي چې دا کنه به حد مس نه پوت شي کنه ځانګه دا غشي چې به حد مس نه پوت شي او دا رنګه د وریدي کنه وریدي لون دی کنه دا کوم دا به واسه کوي چې لوندې به د ګوتا په منځ تیر شي دا د کنسر کې دا کنجی نه کنه چې په دا باندې کنه ګوتی تیر شي چې دا پوت نشي بهر د مس نه ژیرا وی کنه چې کیمه کنه ظاهر وستون دي کنه چې په ټوله باندې لوس تیر شي ولا ابن صاحب خلصای سي صاحبنا په ظاهر روایت سره لکیام هي مقام الوضوء دیوال د قیام دی کې ته بنونه په ځای د وضو باندې کچره تانګه وا ليتم المسا چې د مسا پیراشي او که ورته په شتل له رتل ده کنه بیا کني او کوړه کنه خو چې از یا بس خو چې کوم کده بوتي په غلي دو ظاهر روایت یو لکه چې کنه استيعاب ضرورت په ظاهر روایت شه یو نه ډېر روایت ده حسن ابن زیاد صاحب محرفه صاحب نه هغه ویلي دي چې اکثر لره حکم د کول دا چې اکثر مسشي کنه بیا کله شي پوت شي کنه تبین سره کېږي کنه خو ظاهر مذهب دار ده ولا حدث و جنابه في سوال ولا بود في غټه به في په ته بلش یو بر باندې چې کثر نه چې حدث ته پر ته بین جایز ده ای جنابت ته پر خیر نه پته پر جایز ده او دی یو طریقه یې دوکنه او دا یو ری ولشي جنابت پر یو ورته بین واسه کې چې د څه پر غوښتي بین وای او جباله پر غوښتي بین وای کنه دا یو ورته بین وای کنه دا د وداسه وشو دا کنه والا به دې سار نه پر ته ولا به دې کنه پوکي لمارو ان قومن جاءوا الى سم یو بنوی به بدا کنه ولا به د سیخو ایبه مسله به تمنی می جربات له مسله به تمنی ما فقال بسم چې علیکم بارضکم تو سلا زم شي تا د خپل مزکه سره کنه په مزکه زیر وکي تا لازم شي د خپل مزکه سره یې د مزکه نه زول په کوي ستا ته بیر وایي کنه جنابات ته پر حیض ته پر نفاس ته پر د حیض ته پر دلیل دی چې جنابات ته پر اول شي تی بین لکه څنګه چې حدث ته پر اول شي شګه د مزکه جنس ته په مزکه باندې شګه پرتا وي ول حجر کونه ول جسه او غچ و نورته چونه یو په خاوي یو امړاوي کنه ول جسه و نورته چینا کسا وکنه غچ کسا چې اکا چاوي ول کوخله وزکنه رنج کسا دغه په دې هغه شي درنجو وزرنی ارتال دغه په دې هغه شي په دې کې ارتال یې بلی د سالک مونږ شایدا کنه د پنسریون سروي په دوی شي استعمالېږي دا ټول په دې کنه غرې شي په دې کنه درنګې شي پیدا کېږي کنه په دې تبین راو ده وقال ابي يوسف رحمه چې لا يجوز الا بتراب رمل امام سوي چې نه صحیح کېږي مګر په خوره باندې او په شګه باندې نه را پتیږي باندې صحیح کېږي په گاچو په چینا نه صحیح کېږي پرنجې نه صحیح کېږي وقال شکر چې لا يجوز الا بتراب المنبت امام شفیع چې نه صحیح کېږي مګر په خوره باندې چې ازرخیزه وي على مبيت چې زر خيزه وي چې زر کنه سره ونه ولا کو په حوران سي کې کې چې پس نظر غونه وي شورام ز کوي وهو روایت عن ابي سفر رحم الله او دا یو روایت امام ابي سفر صاحب نه هغه داس وی کې چې په حوران سي کېږي چې مبيت یې پښګه مګل سي کېږي او یو کوله چې پښګه سي کېږي دا دی دلیل علی قوله تعالی فتیمم سعیدا طیبا فتیمم سعیدا طیبا تو سے کس کیسا خور زرخیزه تا ای ترابن ممبتن تو یې بنه ممبتا کنه چې هغه زرغونول کو چې ته شین سای کنه د کای زرغونول شي دا من طیبه سعیدن طیبن زکا کنه طیبه ای ترابن ممبتن قاله ابن عباس ابن عباس چې دا ترجمه کړی دو ای سعید طیبه غير أن أبا يوسف رحمه الله زاد على رمل بالحديث الذي رويناه لكن امام ابو یوسف صاحب زیتای کړو کنه په دې کې خورا باندې شګه په ځای کې چې په شګه ودا اے حدیث دی وایي چې میر مخ سره بیان کو کنه ا دې په نظر شو کنه به شګه سره ملاقات چې په شګه صحیح کېږي ځکه چې اصلي وته چې مشکل په شګه صحیح سیږي ولا ما طرفین وی چې نه په کوریا صحیح کېږي په چونا صحیح کېږي په ګاچا صحیح کېږي کله پکې صحیح ذکر شو دا فتیمم سعیدن طیبا کوس کس کر صحیح تا ان سعيد اسم لوجه الارض سعيد مزكي مخته ولا شي دغر ته ولا شي کنه دغر ان سعيد اسم لوجه الارض سعيد کنه دغر ته ولا شي دا د مزكي مخته ولا شي فاعل وزن دا په معنا ده کنه فاعل سره ده سمي به لسعوده ولا مور سره د مزكي مخ کنه په سعيد سره د وجه د چګوري نه سعود نه مستقتا سعود چګوري ته ولا شي اليه يسد الكلمه الطيبه کنه الله پاک دا کلی میت پوکه ورچ گیری سود بنا چه گورا سرائی فائل وزنده کلا پنا ده فائل سره سی کلا پنا ده مفل سره سی پنا ده فائل بنده کنه هغه شای کړ چې چګ وي امزکه مخ کنه چګ ده خو د امزکه مخ باندې خاري خو را بیان دو ان می په دغه ډیر په باندې ویني په دې باندې کنه شګه پراتا دو الګاډي شګې دی په باندې کنه تیږه په پراته دی کنه خو را په پراتا دو و دا رنګ کنه گاچ گاچ ته پشه چینا د پشه کنه رنجری پشه کنه دا ټول لمزکه په مخ دی وته بيحسب الطاهره اته یو کدا منه چې کوم عبد الله باسم کې چې مونږ ته دا احتمال کې چې مراد پوکوي دا کپه دې راځي ته منه پوکر سي دا کې احتمال کې پوک منه دی په حملانه په دې باندې ورخم شو چې دوته ته منه پوک دو تو څه کاس کې ته مختم زکه ته چې هغه پوک وي مردور نه وي لانه الیک بموزه توارته ځکه چې دا منه ډیره فیټ ته ډیره لیکه د زوی د تواره سره دو ته چونکې ته بین ویل وایي او توارت په حاصل وي دو ته توی به د توارت منه دا ډیره منصب ده ځکه چې پوک شي ته پوکول شي مردون شي نشي پوکول کنه ا دې کې معنی صد دخل دا سره چې کنه درخیزه دی وی کنه ا دا دا څه کنه خوره وی چې شاید درونه ولا شي دې کې پوکولی سره ته بن سره څه تعلق نه دا جوړ نه وي سره خو هغه منه نه دا منه رېګه دو کنه و د یو لفظ نه په یو اطلاق سره یوه معنا وختله شي عموم مشترک باطل ده یو چې کله ته به معنا دی وخت دا خو تا به وخت خو چې به پوکا به دا بل معنا به نه وخت چې مونږ به ته دی نن نو به ته شرط دا مراد په اجماع سره مراد ده ته به معنا کنه د عموم مشترک باطل ده ثم لا يشترط ان يكون عليه بار عند ابي حنيفه رحمه الله ا د ن ا بعد نه وي تر شرط چې بیا په دې باندې ګار دا وي د امام مخلفه صاحب په مده کیم شي چې د جنس مزکه نه وي پاتې بین راودا د نو ته چې په باندې ګار دا وي لکه شګه کسا ګار دا نه په مده د خپل دې جم مزکه جنس ته کوړه کسا گاچو نورا کسا ل اطلاق ما تلونه د وجه اطلاق ته یې غیات نه چې مشتلوات کو کنه فتیمه مسعیدن و نه ولې کېږي که چې وبایږي که نه به دا شی د جنس مځکې نه ده دا تیږې او د خوشګې مګې دا شی ده که نه یس پنا سرویل ګیلټ سره سپین زار که نه جست که نه دغه په یرشه ولې کېږي که نه بایږي دغه د مځکې جنس نه ده اګر که دا په مځکه شی پیدا کېږي خو دا د مځکې جنس نه وي ته ویل شي لرګای کسا وشینه کسا دارې که نه کسا که نه دا په ير شکنه ير کې کپرا کسا دا په ير کې وسه دي آ ير ویني جوړ شي دا د مزکه جس نه اگر کدا د مزکه نه پیدا کیږي وشاد د مزکه نه پیدا کیږي ونا د مزکه نه پیدا کیږي کنه خدا د مزکه جنس نه ده په ير شي ير کېږي البته په ير باندې تمین نه ورو کنه اگر که ير چې وسه دي په نر نر نه ير کېږي نو لیکي کنه خو په دان درو کنه ځکه چې دا داسې ولادي کنه چې دا هغه شي په ير شکنه سوا شوا د نه ير جوړي لګینه جوړي شوې دي او چونه هغه یې رکې دي کنه په باندې به جهزه ده دا دوه حیوانات وتلې دي ها چې نه هغه یې رکې دي په یې باندې سوسه لا شي جګړه نشي او پاتې بین راو ده او یې رې کنه هغه نه یې رکې دي بیا خو په باندې بین راو په پخا خښته باندې چې په یې شي کنه خښته په خای په باندې بین راو ده وقضا اجل بالغبار درنګ صحیح کوي کته بین په غاړه بنا صحیح کوي هرڅ په غاړه بونه مال قدرت السعید سره د قدرت نه په مزکه باندې په مزکه تی بینو شکه هتو کنه ګار د په غاز باندې بینو یې عند ابي حنيفه او محمد طرفين باندې لانه تراب رقيق ځکه چې دا خوره دو خو پستا خوره دو په دې لار شکه د خم سی روسی کنه د خوره او مو شي پستا ولا جوړه شي کنه دا مره پستا الکه شي کنه چې بوت ورو شي کنه به بودی وسره وخلی دا خوره وختیو البته هوا ستا په شي خالي خوره نو هوا د په شي کنه په دې ګار شي دا میرا مانی چې خط وزنا و چې خلیفہ د خپل اصل نه خلاف نکو کیدا وی چې خلیفہ په خپل اصل په صدرې مې د اصل نه خلاف نکو زای په خپل اصل نه خلاف نکو اصل یو داستا اې د پر نیت نه فرض د پر باندې فرض فلا يخالفه في وصفه دا نتیجه ده لانه خلف لفظ وده دا خلف وسنا والخلف لا يخالف الاصل خلف تخبل اصل كان خلاف نكون فلا يخالفه في وصفه نه دا کا تیمم با د ودو سو خلاف نو کو په وصف شي کنه وصف نه تو صحت مرب د په صحت څه کنه چې کیما طریقه صحیح کی ځای به صحیح کړي ولنا انه ينبئ عن القصه انه ينبئ عن القصه دا تیمم تیمم لکه اگاهی ور کوي لغت نه اگاهی ور کوي د قصد نه انه ينبئ عن القصه دای اگاهی ور کوي تنبیر کوي د قصد نه اذا په معنا شه دا کنه قصد پرېتا تيمم مرادو كان قصد في لغات سه ولا تيمم الخبيث منه فلا يتحقق دونه نبهر د قصد نه بيدای نه جوړيږي ایسو نه کښو ده تيمم دې کنه فعل نوم جو شو ده اللغات هو قصد ولا شيء خو اس کنه ختم نه خوندو ایسو مرادو کنه هغه مسوه د دوی اندې مې مسه د توهر نه چې پوک شي نه دغه مخ مسه کې و د لسینه مسه کې دې پر نوم ده خدا قاعده دو کنه چې په هار کنه امور اصلاحیه شي په هار کنه هغه اصلاحات شریعه شي خپل معنا لغوي په شمرعي وي په شمل خوځه وي هغه نقاط نه وي صلات دعا ته ویل شي په لغت شي خو په المدرسه دعا وستا کنه امیر دعا نه خالین ده زکات نعمت ویل شي یا کنه طهارت ویل شي یا برکت ویل شي زکوت دې نه کنه خري نه ده ثم لن تلغاش امساک ته او په شریعت کې کنه مناس تر شوی دو بلا ډیر شوی دو امساک نه خالی نه ده امساک کې څه ځاپ شي نه تبین کنه اگر کنه منای کنه بس خدو کنه ا بس دې عزوی نه کنه اتو هیر نه ود شهید نه کنه هو دا کس نه خالی نه کس په شی وی په خاص حالت شي طهور ده ګرځا شو ته یوم کنه په کوین کا په حالت مخصوص نه په خاص حالت شي نه اکن خاص حالت په وسرا یو ته به په کوي چې اني سره به نه په کوي اکن دا خاص حالت اذا جاءتكم الغايه او لا مستم النساء فلم تجب وان كنتم مرضى وعلى سفر ملا مساده کنه چې ما دې کړی دوی بل نشته او تل مزیر ادا دو کنه فتح مم بیا ته تبین وایستا نه تبین کنه اچھا تو چې تاسو بیا فتح مو سعیدن به تاسو کنه ډګر په طرف باندې بزکه په طرف باندې کس کیستا اې نه زول په کويستا کنه د کوم حالت تا چې کله تاسو علم او دستا کنه مونږ ته اراده کړی ویو علم زون یې سیله مې کړی وو ته مې پکوي او جهلات وورن فی حالت المحسوس یا کده ورشوه د پکوین کا په خاص حالت سره و ا تلاوات نیت دا چې تلاوات مو کوي ته په جنابت سي تلاوات نشو کړلا دا غا تو کنه دا خپل کلمه زول چې را ده د کړی دو کنه بیا یې بنشته به تی بینو ویا والماء طهور من نفسه او یبه هو کنه په کوین کې به زته هو نه علا ممر را ذکر چې افای په طهور نه ذکر کړی دی کنه هغه کنه یاد حضرت نشته نیت فرض پته بنشه حکیم نیت وته کې ا ذ ا غ ل ي ك ا ن ب ر ي ا س ك ن ا كلا في ب ر ي ا س د ا ل ي ك ا ب س و ك ن ا ت د ا و د ك ت ب ر و ي ك ت ك ن ا أ م ن ح د ث ن ر ش ي ا جنبات ن ر ش ي ف ج ن ب ا ت س ي ك ن ا ي ب و ص ل ش ي ف ج ن ب ا ت س ي ك ن ا او تو نيات د ي ك ن ت ي م م و ك ر و ك ن ا ج م ن ا ك ت ح د ث ن ر ش ي ب و د س ي ت ن ر ش ي ك ن ا ج و د ا س م و ش ي د ا جنبات ن ر ش ي کنه چې وي جنابت نیت نه کوي کنه غون چې جنابت مو نه لري شي کنه دا د سپن یاد شي کنه چې زه مو چې او داس می چې وشي کنه دا لوم به کنه چې لوم به کنه خو بیا ټول به پوکې به کنه دا ته بین نه مو کنه پر وایي بس ټول پوکله پانیات سے جنابات لیکا کرنی پچارے چکر جنابات نیاتا پشکا چکلا تے جنابات پر سی بین وے او چ وڑے بس کرے دے پر وڑے بس تے کلام نو زری هو صحیح من المذهب دا صحیح مذهب ده خلی طهارت نیت وکړه چې پوک شو ا چا لا پوک شو ا دې کې تمیز ضرورت نشته چې وړې به وسې نه یا غټې به وسې نه دا صحیح مذهب ده و ان تیمم نصرانیون یرید الاسلام یرید بالاسلام ثم اسلم لم يكن متمن النبي حنيفه محمد رحمه الله به دغه معتبر نیت ته بیا کنه په دې نیت کې بین وړی په دې ته بره بل هغه چار کړل شي کنه دغه چاره پوکا چې کیمې چار نیت کړته که تیمې ولا ده کنه او نه را چاره پکړل شي خالي طهارت ته پر نیت ته بین ولا ده کنه مقصود دو چې کنه ا دې په تصور څنګه وکړي چې مس کو یا تلاوت کو یا جماعت ته ګډ یا طواف کو کنه خالي طهارت دا هو کنه په دې ته مون اصلي کا کنه یا دې نیت کړه ده کنه ا د ا س ه عبادت نیت ته کړه چې آت وارت غوړي بهرت ورت نه سي چې لکه میس کسه یا طواف کسه دا په به د سې شي په جنت کې غسل شي نه کیږي یا جنوب سای تلاوت نشي کړلا ا د ا س ه عبادت نیت ته کړه چې هغه وارت غوړي خو دې عبادت مقصودی مقصودی عبادت ته وسیله نه ده ا زرعي نه ده وسیله نه ده کنه طرفین په نبوده بدات بین کنه دا نیت کفیدا په دې ته بل منځه چاره کړل شي فإن تيمم نصراني كثير يو نصراني و يعني غير مسلم دا يهودي دا يا نصراني دا يا يزيد دا تبيني ولو يريد به الإسلام مراد يتبون الإسلام وكلمات رولا مسلمون دلو ا د اسلام د پر اکر تبین وی ک چې را سکه یا په غسل شوی یا موداس نشته کنه یو په سانه چې په بدولو مکنه یا د سینه په کتبین به وایو يعني الموضوع ده پر متيمم لدا هغه اسلام ده پر دا هذا پر هغه تيبين سيو کله موضوع پر نه دا سيو په دې ته موږ باندې مين نشي کړل وقال ابو يوسف نو چې هو متيمم نه دای متيمم ده او تبين يشوا ده پر دې ته موږ باندې کړل مي ذاکر لا شي کې بنشتا لانه نوا قربه مقصوده امام ابي سوسو يي کنه د چې تبين والو نيات ته کو د عبادت مقصودي قربت نه عبادت د نيات ته کو د کنه قربت مقصودي د عبادت مقصودي نيات کړو په اسلام نه بل غټ مقصود ستا په مزنا کنه غټ مقصود ده کنه دا په ټول مقصد شي مقصد اصلي دا ورکو اګ نيات کړه اې پر تبين والو وي بل نو تبين وته ولو کنه نه هغه متبر نيات د سره شتا په متبر نيات تبين والا ده زاوین چې تبونه پر نیت فرض ده تو ساوی چې فرض ده کنه او زاوین کې چې هغه یا د اتوارت نیت کړی وي یا داسې عبادت نیت چې مقصودی وي یې نیت کړی وي د دې کله مقصودی عبادت نیت کړی چې تبین والا د یبنه وي د دې متهمم د په تبونه مونږ مدینه کړل شي لکه چې نیت کړه قربت مقصودی او کیم سره چې کنه قربت مقصودی او عبادت مقصودی ته تبین وایي یبنه وي بیا متیمم ده که خدا نیت متبر نیت ده بخلاف متیمم له دخول مسجد ده بخلاف د تیبین نه د خبر جماعت ته و مسل مصحف یا لوس ورګل کو مسجد ته یا اذان دی پورا یا مقبره ته تلو کې دی پورا یا د رد سلام دی پورا یو هي جماعت داخل لري او داسې نشته او سی جماعت جماعت به دوی چې تبین وایه که نه چې په پوکي به د جماعت ته نه وځي د اودس سامان نه وځي تبین یې ور جماعت ته الموضوع وخت رولو و دې بل نشته په دې هته باندې باندې مس کاری کوي چې نه دا ټول چې نشي پنه کړه امام مسوي چې دا نه ورګړه و دا متهمم نه بل کنه ځکه چې دو چې ته بدل پر نیت فرض ده نیت وته وي وسیل نیتو خو یا بدل کو چې پوښتنه ته خو دا دې ته و چې پوک شو یا به کنه د یو عبادت مقصد یې په نار کو چې کنه پلوکې چال چې پونه کنه جماعت تطلا نه کې نه کا چار دو کنه خدای عبادت مقصودی نه ده دا دې وسیله نه ده که جماعت دې پر څه چاري کا تلاوت کو ادي کلمس کو بدا عبادت شو او کدی دې پر نظر مې ا ذکر دې پر یا عبادت علم دې پر یا بشری پر نه دې مې اخیمت نه بیا لا څوک چرنو نه عبادت مقصودی نه ده کنه په دې ته بونه باندې کنه دنیا ته نه کړه دې ته بنتا یا پر مسجد ته لوسر لګول لغر پر مسجد ته لوسر لګول کنه نه دی جایز به ودا سیدا یبنه وې دوی چې کړه ته بینه ته وایي چې کړه پر مسجد ته لوس کړه مې خو دا پر مسجد وخنه المسجد مې ورو په دې ته بونه باندې مين شو کړه ځکه چې دنیا ته نو ته باندې پر دې فرض دنیا ته نه کړه ا دې خو نه متبارک نه ته کړه ته باندې پر وای چا لا په زخه شو کنه چې کنه مجید روخ له زکات بین وای کنه خو اتوارت نیت نه کړه چې پوښ شو او دې نیت نه کړه چې یو عبادت مقصودی کړ کنه مجید تر سره لګول عبادت ته هم مقصودی عبادت نه ده کله پر خلې چې څنګه ترجمه کو سبق پښوی چې تلاوت کو به دا پر خصو کې بنا ثواب ده د لوسه لګولا ثواب ده کنه او که تلاوت په نیت نیمه خصله اصل سره لګولو کنه به لوسه لګول ثواب چارونو نه عبادت مقصودی نه ده یا کنه اذان کړل اې دې پر تیل کنه یا مقبره تاسو کنه قبرستان ته روان یو داس نشته تیبین ویا کنه بیا هاذ کبه لانه ليس بقربه مقصود دخول جماعت تا بس مصطفی دا قربت مقصودی نه ده کله به قربت وی کله قربت نه وی په خلاف اسلام نه چې کنه هم خلی قربت ده دا په منځ نه کنه هم قربت ده کنه اسلام ته کتبین والا و نه هغه تبین دا تبین شي کنه ولا هما طرفین وتی وی چې هغه متباد نیت چې شرط ته بونه پر کنه هغه یا خو نیت په حرت ته چې پوک شو یا نیت په قدا سه بدت ته چې مقصودی وی بل ټکا سره ولاګوا چې بهر د تورت نه صحیح کیږي یا نه ا تورت هو لري چې تورت نه به نه صحیح کیږي کنه ټیک ته اسلام قربت مقصودی دا خدا خو بهر د تورت نه صحیح کیږي دا څه کلمه تر ولا شي کنه کلمه به تر وي مسلمان به وي کنه دا ودا څه په جنابت شه دا ودا څه کلمه تر کدا کلمه متبره دو کنه او په دې باندې اسلام ترنه وته کنه یا په جنابت څه کلمه تر کدا کلمه متبره په اسلام اسلام ترنه وتن لغه ودا څه وړي نو کنه غسل وړي ها ولو ما ترفيو چې ان ترابه ما جهلت طهور الا في حال اراده قربه مقصوده ولې اسلام قربت مقصد نو خو یصح بدونها اسلام قربت مقصد خو دې بهر د تورت نه صحیح کیږي بخلاف سجده تلاوت ہے بخلاف سجده تلاوت نہ سجده تلاوت هغه کړه قربت ده مقصدی و تورته ته وړي لانها قربت مقصود لا تصيب بدون تورته اصول فقه یې مسله ذکر کړي اسرائیل کې تعارض ملي بلی فقه ولا چې په مونږ سره کنه آیات سیده تیر کړو وجب خو سیدا شولا خو فورا رکو ته ټیټ شوې به د رکو په ځمن شاه ادا کړي دا رکو ته ټیټ شولې فورا او یا ته وکړو سیدا ولا کړي په چې په دې رکو سیدا وبوسو بیا په دې رکو په ځمن شې سیدا لواته ځکه چې سیدا مقصدی عبادت نه و س ل ي و ت ي و ش ق ر ب ت م ق ص د ي ن د ا ي ن ا بلا مراد د ن ف ي ن ا ن ف ي و ش ت م ت و ج ن د و ك ن ا ش ت ن ا ك و س ب ي د و ش ي وحدت موضوع ب ش ا ن ت ن ق و س د ب ر ا قربت خدا سيدا ك ت ل و ا ت و قربت م ق ص د ي قربت ك ن ا او سيد قربت م ق ص د ي منا ك ب ح ب ل ا د غ ش ك ل د م ق ص د ي د س ن د ل ا ق و ت م ز ك ا ب د ن د م ق ص د ي بلکه مقصود ر ا تعظيم ده تعظیم اظهار مقصود ده کنه دا غسند لګول په ځکه باندې نه مقصود دي هغه تعظیم اظهار په رکوع شاو شو رکوع ته چلوړې کنه هغه تعظیم چې کیمه سجده نه باندې مې هغه په شو شو کنه په خپل دا شکل نو مقصود دي دا نه چې سجده مقصود دي نو دوه کنه قربت مقصود دي دا او فقها چې ثبتوي چې هغه قربت مقصود نه راځي دا شکل مقصود ده دا معنی چې دا کنه دا تعظیم چې په سجده سره د کېږي کنه دا مقصودی قربت ده کله رکوع په شکل شي وي کله سجده په شکل دا مقصودی کنه ا دا د وسیلې نه ده لکه اذان کسا یا جماعت تلل کسا یا جماعت ګډل کسا ایغو نه نه وسیلې په خپل دغه مطلوب ده کنه کې به سیدا چا یا تر په سیدا به وګوسه لکه میس کنه چې ټیمه شي به میس کې نه تر اطرافین په نمبر ده کنه دا به تشاته چې قربت مقصدی به داس مقصدی وی کنه چې آبه بهر تورات نه صحیح کیږي نه یا کلمیس کسا او طواف کسا طواف نه صحیح کیږي دې پر او داس پچار ده یا جروب صحیح ده او تلاوت نیت ده لکه مقبره ته تلل طهارت نه وته شرط یا رب د سلام سې چې سلام در باندې وچولو تو کړه او دا څه شته به تی بین دی ولو سلام جواب دی ورکړو کا دا دا څه سلام را چول شه جواب ورکول شه بیا چې ته دا خو هغه نیت چې کوم نیت متبارد ته بنه پر هغه نیت خو نشته ځکه چې تو نیت د قربت مقصدی نه و دې تلاوت نه کنه اذا في جال نیت د چا کا کله قربتی نه مقصدی نه دی وسایل دی یا به هر د تورت نه صحیح کېږي بیا دا صحیح کېږي کنه او په خپل دغه چارته د تبین سیده کړی تر وسی اې دې غزان ته تبین والو یا جماعت غډو کته ته تبین والو کنه دا ودا سره نو تر شي خو ته چې ته تبین وته والو یا مقبره ته کنه دا ودا هتل شي کنه خو ته تبین والو په دې دې څونه شکل اخو چې کیمه چارته ته بیر ورته ایت سیدا کنه ایت سیدا چې کیمه چارته ولا کنه اې دې پر پته بنو شکل په پوکیشن لوړ یک مقبره ته کنه هو یا آزاد آزاد دې به ته بیر ولو کنه بیا دا سیدا کنه دې دې پر وصول کنه خو په دې بده بیا ما مقصدی قربتینا په دې ته بنو منو شکل ما دا یو مطلب انت وزع علی بالاسلام په دې کې او د سبو نه میس کړل شي خلاف له شفیع مولا امام شفیع چې نه په دې او د سبو نه میس شي کړل و دا خلاف زیر ده بناء دا خلاف بنایی ده بناء علی اشتراط نیت ده دا خلاف بناء ده په اشتراط نیت بچو د سه پر دی چې نیت شرطه او می چې د سه پر نیت نه ده شرط بهر د نیت نه کیږي نیمه ځکه دا اوس معتبر ونه چې نیت یې نیوي کنه